حرقات حرقات جمع ده د حرقتون حرقه سزولو ته وایي د دوی په خوا چېرته مشر و د ده چې څومره دښمنان و هغه ټول یې ایسار کړه او په اور یې وسوځول نو بیا دې شاخ ته او دې قوم ته حرقات وایي حرقات د جوهینه قبیله یو شاخ دی یو شاخ ډېر غټ بدماشانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ اولیک نو وی باس النبی صلی الله علیه وسلم لګل د پیغمبر علیه السلام اسامه ابن زید اسامه ابن زید ال الحرقات هغه حرقات ته الکه دا حرقات دا شاخ دی د کمی قبیله من جوهینه چې هغه د جوهینه قبیله شاخ دی د استاد صاحب د طرز نه دا معلومیږي چې رسول الله د خلکو پس کله د اسلامی فوج لګلو نو د دې فوج مشر چې دی امیر هغه حضرت اسامه ابن زید دی د ده د طرز نه دا معلومیږي لیکن مسله داسې نه ده عام مورخین چې وګورئ عام هغه وایي نه دې جهاد کې حضرت اسامه ابن زید شامل شوی و خو امیر نو امیر یو بل صحابي دی هغه نامه ده غالب ابن عبدالله لیسی د بنی لیس قبیله یو سړی دی غالب د هغه نامه ده د پلار نوم دی عبدالله غالب ابن عبدالله لیسی هغه امیر او د اسامه ابن زید وسره ستلو حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو الزبيان قال سمعت اسامه بن زيد يقول حضرت ابو الزبيان وی سمعت اسامه بن زيد ما وریدل د حضرت اسامه ابن زید نه ما ورید د حضرت اسامه ابن زید نه یقول غی بوی بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسبحنا القوم نو موږ په سبي کې حمله وکړه په دغه قوم فسبحنا القوم موږ په سبي کې حمله وکړه په دې قوم فهزمناهم نو موږ شکست ورکاوی تا فهزمناهم موږ شکست ورکاوی تا لړلو تخدیدل چې دې کې ګورو یو شپن کې امام راغی ولحقت انا ورجل من الانصار او ملاو شم زه او یو بل سړی چې هغه د انصارو نه ملاو شم زه او یو بل سړی چې هغه د انصارو نه لاندې لیکي غالبا دا حضرت ابو دردا دی یو زوم یو ابو درداو مونږ دواړه ملو شو رجلا د یو سړی سره منهم چې هغه هم د دغې قبیلې و دغې قبیلې و خیر فلما غشیناه کله چې مونږ راګیر کاغه تو شوته فلما غشیناه کله چې مونږ راګیر کو تو شو دا غنه نو قال هغه زر ووی لا اله الا الله دا یووی د لا اله الا الله نه مراد تش ده لا اله الا الله نه دی ښه دا لا اله الا الله د غونډې کلمې نامه ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمې وي خیر چې دا یو وینو هغه انصاری نه دی هغه خو تر راستو شو فکفل انصاری یو نو ځان را بند که انصاری دا غنه هغه خو ته سونه وی ابو دردا وته سونه وی خو زه فتوعنته ما اوهغه برمحي په خپل نيزه باندې فتعنته اسامه وی زو لګیدم په نیزه می و امی و برمحی په نیزه حتی قتلته تر دې پورې چې ما دې قتل کو د د دا خیالو چې دا اوس د مجبورې وخت دی او د مجبورې په وخت کې کلمه ویل دا قبول نی فلما قدمنا کله چې موږ مدینه ته راللو نو بلغ النبی صلی الله علیه وسلم دا خبره اورسه د پیغمبر ته چې د قصې حضرت اسامه لګیدل دی او یو سړی قتل کړی دی فقال رسول الله راته وی یا اسامه تو اے اسامه اقتلته آیا تا قتل کاغه بعد ما قال پس دا غینه چې هغه وی لا اله الا الله بیا دیم قتل کو نو قلت ما وتوي دا خو د زړه نه و ویلې اسې ځان په خلاصو قلت ما وتوي کان متعوذا او دې ځان خلاصون کې دا کلمه د زړه نه و ویلې داسې په خلی باندې ویله ځان خلاصو نو فما زال یکررها همیشه او پیغمبر علی السلام یکررها چې دا خبره بار بار ویله کما خبره اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ها ده بار بار ویلا حتی تر دې پورې تمنیتو چې ما ارزو وکړه چې یاره مخکې نه وي مسلمان او اوس مسلمان شوی وي چې په دې مسلمانېدو سره مې دا تیر ګناهونه ټول معاف شوي وي حتی تر دې پورې تمنیتو ما تمنا وکړه انی لم اکن اسلمتو چې ما اسلام نه وی راوړی قبل ذالک اليوم مخکې د دې ورځې نه نن می اسلام راوړی وی او دا تیر ګناهونه به معاف شوی وی دلته خو لږ مختصر د مشکات کې تاسو ویلیو دی وی حضرت مانه اس ځان خلاصو د زړه نه وی رسول الله وته وی زړه به ولا دغه کړی وی کنه پرې کړې وي چې د زړه نه وي او کنه وي استاد څه پته لګي چې د زړه نه وي او کنه وي بیا دا یو مسله ده امید ګل قتل خو شو کنه او په خطا باندې وشو د د خیال چې دا مسلمان نه دی هغه مسلمانو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په د باندې دیت لازم که لازم نه که عام علما وایي چې دیت په نه دی لازم شوی ځکه ذکر د دیت نه دی شوی لیکن تاسو حاشیه یو کتاب باندې حواله ورکي چې هغه کې داسې راځي چې رسول الله په دغه واجب کو دیت په لازم کو چې د دې خون به هاوس ورکه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأقوع يقول خ ابو يزيد ابن ابي عبيد وي سمعت سلمة بن الاكوا ما وریدل د حضرت سلمة ابن اکوانه دا خو پیژنې کنه سونه لوی بهادر دی هغه غلو چې هغه وخان تختولی او دی واپسې بیا په یو سر ورغی او را خلاص یې کړی نو سلمه ابن اکوا وی یقول هغوی به وي غزوت مع النبي صلی الله علیه وسلم ما غزا کړې ده سره د پیغمبر علیه السلام سبع غزوات او غزاګانی غالبا په بدر کې دی نه دی شامل شوی ښه په احد کې دی نه دی شامل شوی او دا رنګ چې دی په احزاب کې په خندق کې دی نه دی شامل دی بیا رستو مسلمان شوی دی د دې وجه نه دی وای ما د رسول الله سره په وو غزاګانو کې شمولیت کړی دی نو هغه دا یو حدیبیه ده دا هم په غزا کې راځي شپږم کال د هجرت دویم د خیبر دام غلوی غزا و دا په وم کال د هجرت ته او بل چې دی هغه د فتح د مکه دا پاتم کال د هجرت راځي او بل له هونین غزوه هونین دام پاتم کال د هجرت راځي او بیا هم دی هونین کې چې دلته جنگ وشو دا خلک طائف ته لاړل نو بیا طائف کې دا بیا بل جنگو چې هلته بیا د هغوی نه ګیراو شوه دا او یو چې دی هغه دغه نو ذي قره ده تاسو هغه کې ویلو مشکات کې ذي قره دا ذات الرقایق سره دی ځای کې شوی دی د غطفان قبیله سره شوی دی او یو د اخیری هغوی اخیری غزا وه چې هغه ته وایي غزوه تبوک په دې وو غزاګانو کې زه د رسول الله سره شامل وم وخرجتو دا خو یو شو چې رسول الله سره زه وتلم کم غزاګانې چې رسول الله پکې په خپل نو نو وی وخرجتو فیما او زه وتلم په غزاګانو کې یبعث من البعوث چې رسول الله به لیږل فوجونه پیغمبر علی السلام به نور فوجونه ولیږل په خپله به پکې نه ته تاسو ورته سرایا وایې تسع غزوات نه غزاګانې نه غزاګانې مې داسې کړي دي چې رسول الله به فوج ولیږه په خپله به پکې شامل نو نو چې په خپل به پکې شامل نو نو کله به را باندې ابو بکر صدیق امیر کو په دې نهو کې او کله به را باندې اسامه ابن زید امیر کو مرتن یو پیرا را باندې به مرتن یو پیرا علینا مقرر به ک په موږ باندې امیر ابو بکر ابو بکر یو ځل به را باندې ابوبکر دغه کو بل غزا کې به بیا سوک کو اسامه کو ومرتن بل پیرا اسامه حضرت اسامه دینم دا معلومیږي چې حضرت اسامه هم په ډیرو غزاګانو کې رسول الله امیر کړی دی وقال عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلی الله علیه وسلم سبع غزوات زه غزا ته تلم سره د پیغمبر علی السلام او غزاګانو ته چې هغوی پکې په خپل شاملو هم یو هغه حدیبیه خیبر او دا رنګ چې دینو ما وی فتح د مکی حنین طائف زی قرد او دا رنګ چې دینو سې تبوک نو نه دا شوې او اوه هغه شوې نو مطلب دا دی چې ټولې شپاړس شوې که څو شوې دا شپاړس غذاګانې سلمه وایي ما کړي دي علینا مرتن په موږ باندې به کله نه کله مقررو ابو بکر نه ابو بکر و مرتن او کله نه کله به په موږ باندې مقرر اسامه تو اسامه خو یا به ابو بکر او یا به اسامه حدثنا ابو عاصم الزحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع قال وما غدغد قال حضرت سلمى وي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم زه غزا ته لاړم سره د پیغمبر علی السلام چې هغه به پکې په خپل شاملو سبا غزوات وو غزاګانو ته وغزوت مع ابن حارثه او دارنګ زه غزاګانې ته تلیم سره ده د چا د ابن حارثه اسه ابن حارثه خو عام طور زید ابن حارثه ته وایي خو دلته مراد زید ابن حارثه نه دی دغه زوی دی اسامه ابن زید ابن حارثه استعمله چې رسول الله مشر مقرر کړی و دی علینا په موږ باندې حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال حضرت سلمة وي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم دا دغه وي خ يزيد د سلمنه نقل کوي چې زه غزا ته تلیم سره د پیغمبر علی السلام سبا غزوات ان او غزاګانو ته نو چاته تاسو کو چې سلمه صاحب هغه وو غزاګانو ته چې تلې وی هغه کمی کمی دي نو دا یزید وی فذکره حضرت سلمه مونږ ته ذکر وکړو خیبره څلور شوې که څو شوې خیبر او حدیبیه او هنین او قرد څلور شوې وقال یزید یزید وی دا سلمه شاګرد چې نسیت بقیتهم نور رانه یری دي نو هغه مشهور تیری دي فتح د مکه حدیبیه او دا رنګ چې دینو د حنین خیوی طائف او دا رنګ تبوک دا باب غزوه الفتح دا باب دی د بیان د غزا د فتح د مکی وما بعث او اغه خط چې کم اولیګه کافرو ته حاتب ابن ابي بلتعه حضرت حاتب ابن ابي بلتعه الى اهل مکه مک اهل مکه ته يخبرهم او خبر ورکاو دی مکه ته بغزو النبي صلی الله علیه وسلم په حمله د پیغمبر علیه السلام چې تاسو باندې حمله کوي اتم کال رستو بم راشي واقع داسې شوی و چې په حدیبیه کې په شپږم کال د هجرت د رسول الله او د قریشو سره صلح وشوه صلح کې دا شرط چې لس کاله به ډزبندي ویخه په یو بل باندې به حمله نه کوو لس کاله به سره جنگ بندي یو ټکی پکې دا ویل شو چې عام قبایلو له اختیاري چې که په دې صلح کې د رسول الله سره شاملېږي ام او که د قریشو سره شاملېږي ام قبایلو ته اختیار په دې مکه کې دوه غټ قبایلو یو ته به وي بني بکر یو ته به وي بني خزاعه خزاعه را پاسېدل مرګتیا د رسول الله وکړه چې موږ د ده ملګري او بنو بکر را پاسېدل هغوی مرګتیا د قریشو وکړه څنګه چې جنگ نه کول په قریشو په رسول الله باندې لازمو نو داسې بیا دوی چې پکې شامل شو دوی هم جنگ نه کوي په شپږم کال صبر وکړو په اوم کال هم صبر وکړ خو چې اتم کال د هجرت شو بدبخت بنی بکر ندی بنو بکر هغوی د شپې حمله په خزعه قبیله وکړه دی خو په معاهده کې شاملو چې د شپې په معاهده غو کړه نو خوران ډیر مړ کړه نو دا خزاعه قبیله ته رو تختې د حرم ته جمعات ته ته رو تختې دل چې رو تختې دل دلته قریشم وسلې ورکړي سړیم ورته ورکړو چې تکړه شي وی وه په حرم کې خواران قتل کړو صد شلو نه بره کسان ته مړ کړو خیر خزاعه قبیله والی شو جنگ وشو دلته خدا و چې جنگ بنه کو د خزاع قبیله یو سلویخ کسانو وفد رسول الله ته لاړ چې حضرت دقه سمنګ تاسو سره په معاهده کې شاملو او په منګ باندې بنی بکرو حمله وکړه او مرګته قریش وکړه پیغمبر علی السلام سخت خپه شو چې دا څوک پیغمبر علی السلام وته خيسته جواب را لېږي ما یار یو کار د وسلې دی قریشو ته وای درې خبرې درته پیش کوم چې دې کم کم خبره خوخه یې پاغه عمل وکي سړیم وجلی دی د شلو نه بره تاسو د دې خون بها ورکې دیت دا ورکې که دا نه ورکوي د بنو بکرو نه برات وکي چې بس د دوی سره زمونږ دغه نشته دی مرګتیا نشته د غوی نه برات وکي که دیت ورکوي دیت ورکوي کنینو برات وکي او کدام نه کوي نو بس مونږ ته وایي چې د صلح ختم مونږ او تاسو چې سره دزبندي شوی و هغه صلح ختم چې دا خط لاړ دا جواب لاړ مکی ته د مکی چې کم جذباتیان واغوی وی نه دیت ورکو نه برات کو او صلح ختم بس چې مسلمانان سکولی شي هغه دی وکي چې سبا له شد سره کې ناستل چې دام سغول خوړل ده دا دا خو چې صلح ختم شو په موږ باندې حمله کوي چې په یار رااله نو دوی ابو سفیان او یو کس د نور سره دغه کړل چې الله تاسو لاړ شي په جرګه باندې رسول الله ته مدینه ته ورته وایي چې مونږه نزیاتې شوې دي او مونږ سره د صلح بیا نه وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فلم یجبه شیئا ایس جواب ورته ورنک نه ده او نه ده نه ابو بکر صدیق تراغی ابو بکر صدیق هم جواب ورنکو عمر فاروق ته شراغ نو عمر فاروق هغه وته وی په خدای مې د قسم وی چې ایسو خورا سره نی چې یوازې ز ساسو سره جنگیږم ظالمانو د مکې خلک چې پټ تیاری وکوم داسې پې ورشو دلته حضرت حاتب ابن ابي بلتعه مخکې تاسو ویلو دا بدري صحابي دی او د یو ښځې له یو خط ورکه او هغه خط چې دی ورولیږ هغه خط هم داسې خط نو او خط ظاهر کې لیکن ټول یرولو داسې ورته وایي اتاکم الجیش مثل اللیل در روان دی یو فوج په شان د شپې لکه شپه چې روانه وي پته نه لګي داسې فوج در روان دی یسیرو کسیل او داسې مزل کوي لکه سیلاب داسې روان دی او درته سوال کوم چې ځان په ډډه کې چرته پنې اونیسه طاقت نه لري هم ټول د دمکې دغه و هغه واقع ده نو دا باب دی د غزوه فتح وما بعث او هغه خط چې کوم اولیګ قریشو ته حاتب ابن ابي بلتعه الى اهل مکه مکه ته یخبرهم خبر ورکو غوی ته بغزو النبي صلی الله علیه وسلم په حمله د پیغمبر علی السلام حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول عبید الله ابن ابي رافع که تاسو خیال دا دوه درې ځله دا حدیث تیر شوی دی ښا سمعت علی عبید الله وی ما واوریدل د حضرت علی نه یقول هغوی به وي باسني رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګو مال رسول الله انا مال والزبیر او حضرت زبیر لا والمقداد او حضرت مقداد لا دا درې ملګری ومنګه اولیګلو فقال وی وی چلک لاړ بشه انطلقو لاړ شه انطلقو لاړ شه حتا تاتو روزت خاخه یا خاخن چې تاسو ورشه هغه روزه خاخ ته ځان به ورسوي منډې به وهې وهې روزه خاخ ته به ورشه وی دا د بی روحانه دی دی بی روحا سره د غلطه نږدې د علاقه د روزه خاخ فإن بها زعینتا بشک په دغه روزه خاخ کې زعینتا یو سفر کون کې خزه ده لاندې لیکي زعینه هغه خزه ته وایي چې هغه سفر کوي او پکې جاوه کې ناست دی فإن بها بشک په دغه ځای کې زعینتا یو سفر کون کې خزه ده خیلنا اسونو زمونږه مونږه درې واړه چې دی په درې اسونو باندې سوار شو او دا اسونه زمونږه زغلیدل حتی تین الروزه تر دې پورې چې مونږه رالو روزه خاخته چې ګورو مقه سې خزه پکې ده دمه کوي فیضا نحنو پس ناګنه مونږه بزوینت ملو شو د یو سفر کوونکې خزې سره وی د دې نامه و ساره نو قلنا منګ وتوي چې اخرج الكتاب رو باس خطو قالت اغي وی ما معي الكتاب نشته د زما سره خطو منګ وتوي خط د سره د رو باس اغي وی نشته منګ وی رسول الله وی چې شته او ته وی چې نشته فقلنا نو موږ ورته ووې لتخرجن الکتاب خامخا خامخا ته به راوباسې خط او که خط خو دې راونه ویسته جامې د نه وباسو او لنلقین الثیاب یا خامخا خامخا موږ غورځو ستانه وباسو ستانه جامې فاتینا بی مونږ ته رسول الله ویلو خزه ته وسوای نه مونږ وته وی زته زه فاتینا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مونږ راوړ دا خط رسول الله ته چې خط کولاو شو فایزا فیه پس ناګنه په دې خط کې مضمون داو چې من حاتب ابن ابي بلتعه دا خط د جانب د چانه دی د حاتب ابن ابي بلتا انا او چات دی الى اناس اغه ډلې ته به مکه چې په مکه کې دي من المشرکین د مشرکانو نه یخبروهما او دی حاتب خبر ورکاو دوی ته به باز امر رسول اسلام په باز کار د رسول الله هغه کار دا چې پیغمبر علی السلام په تاسو حمله کوي تیاری کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام حاتب را وغوښت وتوی یا حاتب اے حاتب ما هذا داسدی دغه وار خطا شو قال هغه وی یا رسول الله اے د الله رسوله دا څو ځله تیر شوی دی لا تعجل علی تیزی مکوه په ما ما لزر سزا د دې مرا کوا ول زما عذر ووره دا تا سره چې نن دا سونه ماجر دی د دې په مکه کې خپل خپلوان شته او هغه خپل خپلوان د دې بچي او د دې د مالونو خیال کوي خو زه خو په مکه کې چې دی نو همسایه یم زما خو خپل خپلوان نشته چې زما بال بچې ساتلې وي نو ما وی راشه دا خط ورولېږه زما په خط باندې دوی ته څه فایده نه رسي خو دا به زما ورسره یو احساني نو چې احسان به زما د احسان د وجې نه دوی به زما د بال بچ دغه کوي خیال به ساتي انی کنت امرأن او مزه یو بنی آدم ملصقا یو ځای کړی شوی فی قریشن په قریشو کې ملصق هغه شاته وی چې د قوم نه نی خو د بار نه راغلی او په قوم کې اوسی او دلته چا سره واده وکړي چې زه به ستا سره یم زما خو بد چې دی هغه به ستا خو بدي ولم یکن من انفسها او زنوما د ځانونو د هغوی نه زه خو په خپله چې دی نو د مکې نه یم وکان من معک من المهاجرین او دی هغه څوک چې دا تا سره دی د ماجرونه نو دا څوک دی من لهم قرابات دا هغه څوک دی چې دا غوی رشته او خپل ولې دی او يحمونه هغه رشتہ داران د دوی ساتي اهلیهم بال بچ د دوی او اموالهم مالونه د دوی دا نور ماجر د دوی خو په مکه کې خپل خپلولې دي او دا غ خپلوان د دوی مالونم ساتي د دوی بچیم ساتي زما خو سوکونه فاحببتو نو ما خوخه وګڼله اسفاتنی اسفاتنی ذالک کله چې فوج شو زمانه د خپل ولی من النسب چې هغه خپل ولی دا فیهم په دوی کې عن دینی د دین زمانه ولا رضا او نه د دی وجنه چې زه خوښ یم بالکفر په کفر باندې بعد الاسلام پس د اسلام نه رسول الله خم رسول الله دی شاعر وی کنه والعذر عند کرام الناس مقبول وی درون سړی ته چې عذر پیش کین نو درون سړی عذر منی سپک سړی عذر نه منی والعذر عند کرام الناس او عذر پیش کول په نیزه د عزتمنو خلکو مقبول او هغه مقبولی رسول الله خو د عزتمنو عزتمنو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یادکانو رښتیا ویخه اما خبر شه انه قد صدقکم د رښتیا وی تاسو ته فقال عمر نو عمر وی یا رسول الله اے د الله رسوله دعنی پریدما اضرب عنقه چې زه د سټو وام هاذا المنافق د دې منافق داوا د دې کوي چې زه مؤمن یم او بل پلو چې دی نو په جنګ کې حمایت د دغه کوي د کافرو کوي فقال رسول الله وی منافق نه دی انه قد شهد بدر دی حاضر شوی دی بدر ته او بدری صحابي که هر قسم ګناو کی الله وته معاف کوي وما یدریک او تسپوی کړي لعل الله اطلع شاید چې الله سر راخکاره کړی وي علا من شهد بدرن فاغه چا چې څوک حاضر شوي وي بدر ته او قال ورته وایي اعملو ما شئتم کوی چې سم وکړه زه درته معافي کوم فقد غفرت لکم ما تاسو ته معافي کړې ده حضرت حاتب ابن ابي فلتعه چې دا خط لېږلی و کافرو ته نو د دې وجې نه لېږلی چې زما د بال بچ او د مال محافظ څوک نشته د مال او د بال بچ د وجې نه لېږلی نو فانزل الله هدا الله پاک دا صورت نازل کو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا عدوی تاسو منی سه زما دشمن وعدوکم او دشمن ستاسو اولیاء دوستان تلقون الیهم چې تاسو رسوي رازونه در مسلمانانو الیهم دی کافر ته بل مودت په سبب د دوستانه چې تاسو سره دوستانه دغه دوستانه د وجنه وته د مسلمانانو رازونه ښکارا کوي دا وایې الى قوله تر دې قوله پورې چې فقط دول سوا السبیل دا خدا و چې رسول الله اراده د غزا وکړه په دې منځ کې حضرت حاتب خط ولیږه اوس درته پوره تفصیل د غزوې نغه کوي نسو ته د فتح د مکه باب باب دا یو بل باب دی غزوة الفتح فی رمضان غز غزا د فتح چې ده دا پاتم کال د هجرت و او په رمضان المبارک کې وخه ما وی کله چې رسول الله اراده وکړه نو خلکو ته دغه وکړه چې ځانونه تیار کړي د مکې مکرمې نه د مدینې منورې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقریبا لس زره کسان تیار شوخه لس زره کسان راتلل نو دا نوې لار نه ده چې دا تاسو ته شارې هجرت وایې دا غزړه لار ده په بدر چې راځي په دې لار روان شو نو دلته نور قبایل دي مزینه جوهینه اسلم غفار د دې قبایلو وسره نور کسان یو ځای شو نو چې مدینه مکه مکرمه ته راتلل نو تقریبا دوی 12000 کسانو 12000 چې مدینه ته را نږدې شو دلته یو علاقه ده مر زهران ته به اوس راشي مر زهران خو کافران به یریدل لا خبر نو یریدل بچ په مونږ باندې عمله ونشي رسول الله ملګرو ته وی ار کس ځان ځان لور بلکی د شپې چې په دې خلکو لګروب راشي نو تقریبا 12000 اورونه بل شو چې بل شو چې د مکې خلکو ولیدل چې دا څه چل دی چا وی دا بني خزاعه دی اورې بل کړی دی ابو سفیان وی نه خزاعه قبیله خو دومره نه ده چې هغوی دونه اور بل کړی وي څه چل شوی دی نو یو ابو سفیان شو یو حکیم ابن حزام شو یو بل کسوس راځي بودیل دا درې کسرال د حالاتو د معلومېدو د پاره چرال او سورونه الته بل دي دلته د پیغمبر علی صلوات و سلام محافظین ګرځیدل پاسونو باندې چې کړب دا درې وړې ونیول چې ویني ول رسول الله ته پیش کړو چې پیش کړنو لوی واقع ده بو حکیم ابن حزام فورا ایمان راوړو بودیل ایمان راوړو خو د ایمان را نوړو عباس صاحب ورته وایي خدای دې داسې داسې کا خلاصې دې نشته کلمه ووایه نو بیا دم ایمان راوړو نو بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته حضرت عباس صاحب وایي حضرت دا د قوم مشر دی او د قوم مشر اکثر لالچیانی هغه نو ته داسې چلو که دله لږ عزت ورکه چې لږ خوشحاله شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چې په مکه کې څوک داخل شو کور د ابو ابو سفیان ته هغه له به اماني څوک جومات ته ننوتل هغه له به اماني چا چې ځان پسې دروازه بنده کړه او کور کې دننه پاتې شو هغه دپاره به دغی امان به نو په دقه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا شپه تېره کړه او سار له بیا چې راتللو دا معلا چې تاسو ته وایې په دې معلا راتلل دا دیره نه ده د دې ادیره باندې واوړېدل نو چې واوړېدل نو دقلته لږ دغه وکړه بیا پریوتل دې ځکه پریوتل د پیغمبر علی صلوات و سلام چې کوم اسلامی جنډه واغه ودرېده اوس هغه ځای روان شوی دی مخکې چې موږ به حج لتل نو هغه وخت کې به او جمعات او مسجد رایه به وته وي مسجد رایه هغه د قضای کې دا غوی بیا جنډه و هغه ارزه ټول روان دي خو کو تاسو را لاړ شي او د حرم نه تاسو وځي مروه سره پاس نو چې لګ لاړ شي دلته اوس پاس یو پل جوړ دی په دې پل چې واوړې د قصې کې دلته کې هغه مسجد رایو هغه دلته هغه جنډه دغه لګېدلې و دلته کې یعنی د هغوی مرکز و دلته کې ایثار شو چا وې چې یو څو بدمعشان دي د مسپلې پلو نو رسول الله حضرت خالد ته وی چې ته په دا غړه خراته وشه چې دا غړه خپراته وشو ورته او وی چې چا د باندې حمله نی کړي خالد ته به حمله نه کړي چې دی په د شا طرف نه راغی دغلته یو څو بدمعشان هغوی بدبختو حمله وکړه چې حمله وکړه په اول حمله کې د مسلمانانو دوه کسه شهیدان کړو نو بیا په دوی مولګېدل نو دوی په کې خچې دي نو کوتره کړه کسان او چې څه پاتې شو لړلو تښتېدل د مسفلې طرف نه پرې رالل خا ان ابن عباس اخبره دا عبید الله وی چې زمونږ استاد عبد الله ابن عباس خبر ورکړی دته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول غزا هغه لاړو غزوه الفتح هغه غزا د فتح د مکې ته رسول الله لاړ غزا د فتح د مکې ته فی رمضان په رمضان کې اتم کال د هجرت او د رمضان میاشوا او دا لاړ وقال او دا راوی وی لاندې ابن شهاب چې وسمعت ابن المسیب دا ابن شهاب خدا تیر د عبید الله نه روایت کوي خدا بل روایت ته وی ما اوریدلې دي د سعید ابن مسیب نه یقول هغه به ماته وی مثل ذالک پشان ده دی وعن عبید الله ابن عبد الله د عبید الله ابن عبد الله نه دا دغه دی قال اخبرني ان ابن عباس هغه دا دی عبد الله ابن عباس وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر د فتح د مکې کې مسافرو الکه مسافر به روجی نیسی که روجی به ننیسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فتح د مکې کې سزه پورې روجی وی سزه پورې روجه وه بیا د هغې نه پس چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې نور روجی منیسي نو بیا تر اخره پورې بیا چې دین روجی نه ویني ولې ځکه سفرو نو دی وی ان عبد الله ابن عباس وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم څنګه شو ان ابن عباس چې عبد الله ابن عباس قال غوي چې صام رسول الله صلی الله علیه وسلم روجونی و پیغمبر علیه السلام روجی وی روجی وی دا دو درې ورځې روجی وی حتی اذا بلغ القدیده تر دې پورې چې رسول الله ورسېد کدید مقام ته ما وی دا ټول زین په دې نه په دې زړه لارې باندې دي خپه دې نه وی لار باندې دانې دي چې ورسېد پیغمبر علی السلام کدید ته الکه کدید څه شی دی الما اچغه وبدي دغلته یو چینه ده او هغه چینه ته کدید وایي نو دقه ځای کې افتر پیغمبر علی السلام افطار وکړو چې افطار وکړو صحابه ته وی تاسو هم افطار وکړي فلم یزل نو همیشه رسول الله دا نور باقی روزي مفترا مفتر بوزاو قال اخبرني الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خام عبد الله بن عباس وی ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان رسول الله اوته پر رمضان کې س تقریبا اتر ورځې د رمضان وتلې وی یا لس ورځې دی اوت من المدینه د مدینې نه ومعه په داسې حال کې چې دی د مدینې نه وته نو د ده سره عشرت او آلافین دا سو لس زره کسانو دا دو زره و سره بیا نور په لاره یو ځای شوي دي نو دولس زره شو وذالک او دا وتل د دې چې دي علی رأس سمان سنینا دا په سر د اتم کالو د هجرت اتم کالو شروع کېده او دا دغه شو الا راس سمان سنین و نصف من مق من مقدمه المدینه دی اتنیم کال خی رسول الله چې وته فتح د مکه ته نو د هجرت نه تر اوسه پورې دغه وو دا سو ته وی اته کالا او شپږ میاشتې هغه دغه وی د کال نیمه سی شپږ میاشتې کنه نو دا مطلب دا دی ات نیم کال وو خو عام خلک اته کال خي فصار هو نو روان رسول الله ومن معه من المسلمین او هغه څوک چې د سره د مسلمانانو نو الی مکه مکه ته یصوم و یصومون د مدینې نه چې تلل نو د رسول الله هم روژه وه او د صحابه هم روژه وه دا دوه درې ورځې روژې وې حتی بلغ الکدید تر دې پورې چې رسول الله ورسېد کدید ته وختي تاسو وې وهو ماء دا کدید چې دی دا نامه ده د هغه اوبو بین عصفان و قدید چې هغه په منځ د عصفان او د قدید کې دي نو دقه دی کې افتر رسول الله م افطار وکړو و افترو او صحابه ته هم وی چې تاسو م افطار وکړي نو بیا افطار افطار دا باقی چې دی اخیری رمضان دا ټول افطارو قال اوس به موږ څه کوو که د رسول الله اول سفر ته وګورئ نو په کارو چې افطار مکوي او که د رسول الله اخر سفر ته وګورئ نو په کارو چې رمضان کې سړی افطار کوي په سفر کې نو موږ به څه کوو نو وایي دا مشهوره ده چې رسول الله کم اخري عملي په هغې باندې دغه کوي عمل نو اخري عمل د هغه څو افطار قال زهري امام زهري وی محمد ابن شهاب زهري وانما يوخذ بشک عمل بکولیش من امر رسول الله سلام په امر د پیغمبر علی السلام الاخر چې کم اخري او فل اخر بیا اخري نو اخر دا غ بیا افطارو موږ د پاره دا مسله ده چې په سفر کې که څوک افطار کوي دا جایز دی ها بس دی